مخارجو کې پنځم اصل دی خیشوم خیشوم نه غنه ادا کیږي نو موږ به د صفت د غنه تفصیل دلته کوو بیا نورو ځایونو کې به انشاءالله ضرورت نه اشاره به به صرف هغې ته کوو غنه څه ته ویل کېږي تعریف د غنی دا ده من منهاج التلاوه على ذکر کړي صوت يخرج من الخيشوم ولا عمل للسان فيه دا یو اواز دی د پوزې چې مرکب وي معنا موجودیږي پنون کې ولو تنوین نګر ک تنوین ځکه تنوین مثل کې نون ساکن والمیم مطلقا د علماو اختلاف د په تعریف د غنه کې خدا مو چې کوم تعریف وکړو چې لغت کې ویل کېږي صوت یخرج من الخیشوم ولا عمل للسان فيه او استراکی صوت اغن مرکب فی جسم النون ولو تنوینا والمیم مطلقا مطلقا معنا دا ده چې دا غنه صفت د لپاره د نون او د میم مطلقا کدا متحرک وی نون او میم که ساکن وی که مظهر وی که مدغم وی او که اخفاء بکی شوی نور تعریفونه مختلف دي هدایت القاری علوی اختلف العلماء في تعريف الغنة في اللغة والاصطلاح خو تاسو چې کوم ورز د هدایت القاری تعریفونه دویمه خبره محل د غنه نو محل د غنه غنو نو میم دی هغه کې غنه کیږي بل حرف کې غنه نه کیږي خو نون کې غنه د میم نه زیاته ده په نون کې غنه د میم نه زیاته ده ابو جعفر ابن البازش رحمه الله ذکر کړی په الاقناع کتاب کې غنم ډېر تفصیل له په تجوید کې غنې ډېر خبرې ذکر کړي موږ د دې باره کې ډېر کولې پانی لیکلې وې وو ورو کې شي جنتا او اپانو کې آسان او کنه ټول یو ځای ما جمع کړو وایو خو تفصیل پرې دونه هو بس لږ بګرانی هغه کې موږ سره جمع کړو دغه شان به تقریبا د تاسو د نوٹ کې کوم دي نو ګور مخرج د غنې څه شي د خیشوم دی د خیشوم نه غنه ادا کیږي امام جزری دا په مخارجو کې ذکر کړي دا غنه اوس یو خبره از د کوي چې امام جزري دا په مخارجو کې ذکر کړي نو غنه حرف ده او که غنه صفت ده هل الغنه صفه او حرف دا حرف دی چې جهر د پکې شدت د پکې او جبه پکې عمل نه کوي د جبه کار نه دی دا امام جعبریم په کنز المعانی کې وایي فجعله اياها حرفا غير صحيح هغه د مکی ته په قول باندې رد کړي چې د مکی ته دا خبره صحیح نه ده دې ته حرف ویل صحیح نه دي او دا د حرف سره پیوز کیږي چې نون د میم نه که متحرکی که مظهری که ادغام پکې شوی ابن جندم ذکر کړی چې بنز د امام شاطبی حق خبره ده چې غنه صفت ته حرف نه عربیت علما او قاریان متفق دي چې دا صفت ده صفت ان على انها صفه النون والتنوين والميم او دا ویل چې دا غنه صفت لازمه ده د پار د نون او د تنوین او د میم په کل حال صفت لازمه دي ته وي چې حرف نه جدا کیږي نه مالا تنفك عن الحرف في حال من الأحوال نو دا هغه چا قولم باطل شو چې هغه وی غنه صرف څه شی ده دا بل خبره شو پکې منځ کې غنه په دینونو میم کې هر وخت کې وی کله کله وی نو څوک چې وی کله کله هر وخت کې نه خبره صحیح نه ده په هر وخت کې پکې غنه شته او کله زیاته کله کمه د هغه خبره رستو کو دو خبرې په دې تعریف د غنې کې پرتی دي چې ان صوت يخرج من الخيشوم ولا عمل للسان فيه یو دا چې خيشوم نه صرف غنه روزي نه حرف غنه دویم غنه حرف نه دی بعض مطلقا وایي چې غنه حرف دی او چا په کې بیا تخصیص کړي لکه علامه ابن یالوشا په شرح د مقدمه الجزري کې ذکر کړی چې غنه حرف ده کله چې په دې کې ادغام بالغنه وشي او کله چې اخفاء وشي په نون او میم کې او د دین علاوه بیا نور وې صفت ده معنا دا د غنه آنی کې صفت ده او غنه زمانی کې وې حرف ده اوس چې دا غنا صفت ده نو دي علماء په مخارج کې ولې ذکر کړي لکه علامه جزري زي وي وغنه ثم مخرجه الخيشوم نو هدایت القاری والا وای دا ذکر ذکر کړي چې دا داسې یو عجیب صفت ده چې د دې د پاره خاص مخرجم شته چې هغه خیشوم دی نو ځکه په مخارجو کې ذکر شو او په صفاتو کې چې چا ذکر کړل دا ځکه چې دا یو صفت د چې خاص د مخرج سره علاوه د نورو صفاتو نه دا صفت د غدامو صفاتونو غونته غونه ده کنه د عامو صفاتونو د لپاره مخرج نشته او د دې لپاره خاص مخرج دی احمد ابن الجزري هغه ذکر کړی د امام جزري زوی دی چې غنه صفت دی او چې غنه د مخارجونه چاوي او چاشمار کده مخارجونه نو دا به د اشکال نه خالی نه غنه صفت ته نو ګوره وای که چرته ذات د میم او د نون موجود وي په تکلم کې مثلا ته نون او میم وي او ذات موجود دی نو دا به صفت لکه اما میم شته کې نشته شونډې او جنګي ان ورته د نون د مقرد سره جبا طرف لسان لګیدو او که ذات د میم او نون په وخت د تکلم کې معدوم دی نو بیا غنه نو سو رائے په دې کې ها دا ټول رائے چې راځم کې غنه حرف ته کې صفات ته یو رائے دا ده د مکی سے بو د ابن الجزری ان الغنه حرف خو په دې رائے کې څه شی د نظر دی دویم رائے دا ده انها مخرج للنون المخفات دا مخرج د نون چې اخفاء پکې شوی ځکه دا نون چې پکې اخفاء شوی دا ځان ته حرف مارل شي خو کله د دې نون دا ذات بالکل ختم شي صرف صفت پاتې شي لکه په اخفا کې نو دی غنی تبیانون مخفات وای ذات بالکل ختم شو صفت پاتې شو دویم فرق دا دا غنه قائم بنفسها هم ده لکه د دې مخرج شته علاوه د مخرج د خپل موصوف نه د نون او د میم ځان له خپل مخرج هم شته ا د غنی خپل مخرج هم دی نو په دې غنی ځان تم تکلم کیږي اے نور صفات تعالی زو کوئی هم صدا کا او صفت د همس حرف د همس ما دا کوله د لس حروف دي د همس فحته شخص سکت فا په دې فا کې هم صدا کا خفا بنا ده کدا کیږي نه دا کی او کته د چاو چې د غنې نو نو می ما دا کو هو نه دا کو مې دا کول شي ته څنګه وي ها په دې आवाज وکي څو تر پر خیشوم ده کنه نو دا یو داسې ناشنا صفت ته چې د خپل موصوف نه علاوه مدا کې دی شي نو دا فرق شو کنه په مند نو نه مخفات او د غنې کې درې مرایا دا دا چې دا صفت د عمل لسانی پکې نشتا حرف چې کوم دی دا غي د پاره صورت دی کته ته چاو چې حرف لیکه جیم لیکه قاف لیکه میم لیکه لیکل شي کنه اوس که تا ته چاو چې غنه ولیکه غنه سشته نه صورت نو نو غنه لپاره صورت نشته د دیو جن علماء کرام وای دا د صفاتو نه ده د حروفو نه نه ده دا قول راجح ده مولا علی القاری ذکر کړي والغنه من الصفات لانها صوت لا عمل للسان فيه فالقول المفيد کوم دا خبره ذکر کړي علامه مکی سے او په ان نشر کوم ابن الجزري دا خبره ذکر کړي په شرح د شیخ الاسلام زکریا الانصاری درې ځل وختمه صفحه کې دي نو غنه دا خبر تاسو په جند چې غنه څه شی دی دا صفت د او حرف نه دی بیا ګورا مراتب د غنه بعض علما او متقدمین د غنې د بار درې مراتب ذکر کړي دا تاسو د کتاب 111 صفحه کې شته یو د مشدد لك عم ان دریم هغه حرف چې اخفاء پکې شوی نو دا قول ولا ذکر کړی چې په متحرک په نون او میم چې متحرک وي او نون او میم چې اظهار پکې وشي په دې کې د سره اړو غنښتنه کو پاغي مخکره دکو مونږ وایو چې صحیح قول دا دی چې غنه څه شی دی لکه امام هدایت القاری والا عبارت تاسو ورته چې مطلقاً هر وخت کې پکې غنه شته په نو نو مين کې او دا ظاهر قول د امام شاطبی دی د جمهور متقدمینو قول دا نه دی جمهور ذکر کوي چې د غنی پنځه مراتب دي دا موږ په قاعده کې ذکر کړی پرون تاسو راړو یو کنه کم معنا نو په طریق د شاطبی په کې ادغام د خوځنت په کې په طریق المصباح بیا ځکه دراشه د غنی اوله مرتبه ده پکې هي کې بیا نشته به څنګه یو کاب معنا به نشدا درته یادي عن النعيم دا ټول مثالونه او پیژنئ په دې کې به د څه شي د غني اوله مرتبه وي دویمه مرتبه د غني چې ادغام پکې شوی خو لیکي مدغم به ادغام ناقص ځکه ادغام مخکې کې شوی ان شاکی ها ادغام تام ده مم مالک ادغام تام ده الیکم مرسلون کې ادغام تام ده ارکم معنا کې ادغام تام ده نو المدغم بادغام الناقص دا بور سره لیکي دا پاتې شوی چې کله په کې ادغام ناقص شو اے ادغام ناقص دی ته وایي کم حرف چې په بل کې مدغم کیږي دی اول ته مدغم وای او دویم ته مدغم فيه وای لکه په من يؤمن کې نون مدغم دی او یا مدغم فيه ده په من ولي کې نون مدغم دی واو مدغم فيه ده نو کچرته د اول حرف اثر باقی پاتې شو نو د تمونګه ادغام ناقص وایو ناقص معنی پوره نه دی کله پوره وینو د پوره ادغام شوی نو اډو اثر به پاتې نه وي اوس ګوره من یؤمن دا غنه د چا ده د یا نه د چا ده د نون نو اثر پاتې ده که پاتې نه ده نو ادغام کم ادغام شو ناقص من ولی دا غنه د واو ده نه د صدا د نون نو اثر د مدغم باقی پاتې ده کنه نو ادغام ناقص ده ځکه او مدغم به ادغام ناقص دریم د مخفا اغنون یا هغه میم چې اخفاء پکې شوی اخفاء په درې قسمه ده کله اخفاء حقيقي کله اخفاء شفوي کله اخفاء الاقلاب هر اخفاء هر اخفاء ټول ګوي دا تیاری لیټ میټه مونږ ګوي پکې مونږ لګوي اخفاء حقيقي دا ټول اخفاګان تاسو تر روانې دي ها اخفاء حقيقي دي ته ویل کېږي چې د نون ساکن او د تنوین نه پس هغه پنځلس حروف راشي صفذا فنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقن ضع ظالما دلته ما مثال یو ورکړه د میو قبلو سلورمه مرتبه د اظهار ده خو اظهار څه شی دی کله به اظهار حلقي وي کله به اظهار شفوي وي او کله به اظهار النون وي دا یعنی د دې دون علاوه به اظهار حلقي خو شپږ حروف دي کنه حروف حلقي هغه ته حروف الاظهار هم وي د نون ساکن او تنوین نه پس راشي اظهار پکې کې ګور اوس غنه تا فسيون موږ ته غنه فسيون غيضون نون کې غنه ورکم شو څلورمه مرتبه شو فسيون غيضون انعمت اظهار شفوي دا روان دي د میم ساکن درې احکامات دي ادغام شفوي اخفاء شفوي اظهار شفوي چې د میم ساکن نه پس د میم او د بان علاوه بل حرف راشي غلط اظهار شفوي اظهار النون معنا دا ده تاسو ګورئ اخر د دې قاعده اکه ودرې کې بیا سم ده نون والقلم صحیح شو په طریق المصباح کې پکې اظهار ده په طریق المصباح کې څه ده اظهار ده خو نور طریقې د ابن الجزري صاحب چې کوم دي هغه 50 نه زیاته طریقې دي په نورو کې ادغام هم شته ښا نو ستا په روایت کې په دې دوه طریقو کې د اتا ته چې مخامخ لیکل شي دواړو کې اظهار دی خو په نورو کې ادغام هم شته ادغام به څنګه کې نون والقلم غنه بم کې ګورا دا مد دی او دا غنه ده نون والقلم ياسين والقرآن الحكيم اظهار دې پکې هته چې کوم اظهار پکې کې په دې کې بیا غونې څلورمه مرتبه وشي هغه ادغام دې پکې کو مثلا نورو کې نو دویمه مرتبه ده مدغم به ادغام ناقص بشي کنه به دویم شي طاسیم میم دا زموږ په روایت کې خبره نه ده خدای دې طاسم میم وی خو یې کنه دا د هغه روایتونو خبره ده لکه د حمزه شیخ چې هغه په دې کې څه کوي جدا جدا وایي څنګه وای مثلا نه تو سوې طا سین میم چې جدا جدا کومو قراتونو روایتونو کې دی په کې ادغام نه کوي یو یو حرف ځان ځان ته وای نو بیا په کې سری اولا داسې بشي لکه مم مال الله التم نون ساکن نفس میم دې دلته هم څه شي سین میم نون ساکن نفس به میم شي نو په روایت کې یو ولا مرتبه ده پوهیږي کنه پوهیږي پنځمه مرتبه المتحرك المخفف اغا نون او میم چې حرکت پی او شدم پی نه ينادون ينادون کې نون ته وګوره یو نا او ينادون دواړه دارنګ مح حورا میم میم مح مح نو دی میم کې چې پنځمه مرتبه ده اوس ګوره دا اولنې درې چې دي دي ته وي غنای زمانی او دا اخر دوه چې دي ته وي غنای آنی غنه په دوه قسمه د قاری سه غنای آنی غنای زمانی غنای آنی زتوي چې بغیر د قصد او د اراده نه ادا شي تا ورته اراده نه دکړي او ادا شي لکه مثلا ته به تو سره کنن بدرسي کنه به ها وګوره نن اراده دې نه کړې غونه نه پکې وشو په نون کې په پوه نه شوي یا مثلا تاوي الحمد لله رب العالمين بی سوچ او بی فکره نو ګوره الحم اراده دی وجه غنه کوم او بیا مشوا او د قصد او د ارادي سره چې ادا کیږي غي ته غنه زماني وي هغه ته بسارا کاږي ځکه هو قاریان وایي کنه چې قل اعوذ برب الناس اے تا ته په قاری سبق خی تا ته وی وایا ملکن ناس نون کې وی درېګا وای کنه وای دای در نویل چې ملکن ناس کې میم کې غنه وکا شته پکې وای در لنا او نون کې شته او در لوي دواړو کې غون نشته ولی میم کې ته ادا کیږي بغیر د ارادې او د قصد نه کته ادا کې او کنه ادا کې کته خوشاله کې خپې غون نه ادا کیږي صحیح شو او په نون کې به خدا ادا دې که خدا به شي کې اراده دې کنه هونه ان دې ته وي چې بغیر د قصد او اراده نه ادا شي هونه زمانی دې ته وي چې سره د قصد او د اراده نه بل خبره هونه ان صفت لازمه ده که غلطی دې پکې وکړه بالکل حرف دې بدل کویا هغه نه زمانی صفت عارضه ده نو غلطی پکې وړه غلطی تابعي کوس کې یو سړی و چې مالک الناس ونه دومره وکا پوره ونکا نو غلطي وکړه لحن خفي اوس کې یو سړی وي چې مالک الناس څه وې مالک الناس با پوز له اواز بوله تر بای ته جوړه کا مثلا نو څه شي دی لحن جلی بشي هغه نو دا صفت لازمه او غنه د غنی څومره مقدار دی بعض علما وايي زمانه د غنی د دې څلور مراتب دي د زمانه د غنی یو غنه اکمل ده دا دویمه ده کامله اکمل معنا په اسم تفضیل سره ډیره کامله او کامله معنا چې کامله انتشار ډیره نه کامله کامل هغه غنه ته ویل کیږي چې غنه د نون او د میم وی په حالت د اخفا کې میو قبل وما هم بمؤمنین یا اقلاب چې ورته مونږ وایو یوم بتو ناقص غنه په نون او میم ساکن او مظهر کې کیږي چې سکونی په اظهار پکې شوی ساکن مظهر ورته وایا انعمت سميع عليم انقص غنه په متحرک کې کیږي نو دا علماء کرام وایي څومره چې غنه اکمل ده نو وقت به زیاتی ورپسې لګ لګ کمیږي مقدار د غنه دو حرکت ده دا حرکت مقدار بندول د لاس یا کلاول داغي په حالت متوسطه سره بیا وای کلمت د طبيعي ای غنه کامله من غیر تفاوت فی المراتب الثلاث ها دا تاسو چې د غنې کوم مراتب وي په قاعده کې تای صفحه کې على خبر الشيخ محمد مكي نصر فقبل كتاب نهاية القول المفيد كم ذكر کړی دا کتاب دی القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد والذي نقلناه عن مشايخنا وعن العلماء المؤلفين في فن التجويد المتقنين أن الغنة لا تزيد ولا تنقص عن مقدار حركته كالمد الطبيعي لأن التلفظ بالغنة يحتاج إلى التراخي أو دا عبارت الكشف عن وجوه القراءات كي دمكي ابن أبي طالب القيسم ده أن الغنة التي في النون والتنوين أشبهت المد في الواو والياء لكن ينبغي التحذير عن المبالغة في التأخير تاخير به پکې نه کې هڅه موږ طلبه او توایو چې څومره تلاوت وګدې نو دمر غنه وګدې معنا تلاوت رو دې غنه بروي تلاوت زر زر دې نو غنه بم روروي لکه اوس مثلا یو سړی رو رو تلاوت کوي ان نو پوه شوي به په دې اولنو دریو کې یو عمره مقدار د حرکتین په تحدید کې امام دانی ذکر کړی چې مراتب د غنې سلور دي کامل اکمل ناقص انقص خو اطول نه دی ویلي یو غنه کامله غنه ده او بلا اطول معنا وګدا غنه کامله پوره ته وای ورکه یو شی سي وړو کې خو پوره یو کله وګ دي خو پوره نه امام دانی اکمل ویلی اطول نه دی ویلی شیخ زکریا الانصاری په شرح د مقدمه الجزری کې ذکر کړی چې ټول نه دا خلاصه راوته چې نغنه تيمبغي ان تكون ثقيله وګدواله او لندواله خبره نشته بعد چې د غونې خپل مقدار پوره تاسو په دې باندې پوه شئ کنه اوس بل خبره تثبيت حروف الغنة في مخرجها أو نقلها إلى مخرج غيرها پختو کې د نون او د میم دا مخرج هر وخت کې خپل مخرج وی لکه نون د کوم ځای نه ادا کیږي طرف لسان نه او میم د شوندونه دا هر وخت کې کنا کله کله دا د بل ځای نه مدا کیږي علماء کرام وای ان مخرج كل من النون والميم د میم او د نون مخرج سوال دا دی اوله خبره اول سوال دا دی د نون ساکن او د تنوین په حالت د ادغام کې په نون کې چې د نون ساکن ادغام په نون کې وشي یو نون د بل نون کې مدغم شو د دې مخرج چرته لاړو دی اولنی نون دویم سوال میم ساکن دی او په بل میم کې ادغام وشو د د مخرج چرته لاړو یا د میم نه پس بار علی پاغي کې سو شو اقلاب وشو وما هم بمؤمنين دا اخفاء شفوي وشو څه شو اخفاء شفوي دریم نونم مشدد د میمم مشدد د مخرج به کم ځای درې سوالونو جواب به وي اول سوال سو یو نون د په بل نون کې مدغم شو لکه من نشاء د دې نون مخرج کوم ځای دی دویم یو میم د په بل میم کې مدغم شو الیکم مرسلون د دې میم مخرج کوم ځای دی او دریم میم ساکن نه پس بار اعلی وما هم بمؤمنین سلورم د میم او د نون مشدد مخرج کم ځای دی چې دواړو باندې شی دی لکه ان او اما د دې ټولو جواب دا دی خپل مخرج اصلي صحیح شو میم د شوندو نه ادا کیږي او نون د طرف لسان په دې سلور احوالو کې څوک به دې پوه شو باقي چې کوم غنه ده پکې نو غنه ته مخرج هل خیشوم ومونږ د اصلي حرف خبره کو بل سوال دا ځکه از د کې چې هر ځکه دا نه چې بچته نون ګوره نو ته طرف یې تان اجر تمیم ګوره نو ته شفته دویم کله چې نون ساکن ده او پیا میم واو کې ادغام وشو نو مخرج د دې نون ساکن او د تنوین بچرته دي یا میم واو کې مثلا یا را لمن یشاء واو را لمن ولی میم را لو میم مالی شو جواب د دې مخرج ګرځي مدغم فيه ته چې کوم کې یو مدغم د بل مدغم فيه نام چې کوم کې ادغام شو دغه ته مخرج لاړو من ولین کې د نون تاکل مخرج څه شو واو تلاړو او من یشاء کیا تلاړو او په مم مالک میم تلاړو څوک په دې پوښي مدغم فيه تلاړو دریم سوال په حالت د اخفاء کې د نون ساکن او د تنوین مخرج چرته دي اخفاء دی وکا مې قبل انفسکم په دې حالت کې مخرج د دې څه شو د نون ساکن او د تنوین جواب دا ده نون ساکن او تنوین په حالت د اخفا کې هغه حرف سره نږدې ادا کیږي کم سره چې اخفا کیږي اے تاسو وی ان دادن تا چا ته پوښتنه کو چې ان دادن کې د اخفا وکا د نون ساکن مخرج کم ده تبورتوي دال سره قریب انفسکم د نون ساکن مخرج کم دی فا سره قریب من قبل قاف سره قریب او نږدې نو تاسو ته پته ولګی دا چې هر کله د نون او د میم خپل د طالب مثال دی کله یو ګټ او کله بل ګټ کله یو مدرسه کله بل ګرځي د علم د طلب د بار یو ځکه نه تاریخي ښا تاسو پوه شئ په دې باندې کیفیت اداء الغنه غنه به ادا کو څنګه دې کې اختلاف دی او خصوصا اختلاف په دې درېمه مرتبه کې درېمه مرتبه څه و 19 مرتبه وي 15 درېمه مرتبه څه د اخفاء نورو کې اختلاف نشته د اخفاء کې اختلاف دی چایا دې کې بعض احوالو کې ډکه می غن کني لکه میون قبل کې بعض علما وایي چې پنځلس حروف کې ټول کې بغنه یو شانی بدلیږي بنا تحقیق او تفهیم پکې نشته د پاکستان قاریانو د هندستان ایو زموږ د عربو سره اختلاف دی لکه شیخ محمد یحیی شریف هغه ذکر کړی چې ترقیق او د تفخیم صفت د مخکو کتابونو نه نه معلوم شوه یو کتاب کې نشته نه په شاطبی کې نه په تمهید کې نه دا شاطبی په شروحاتو کې نه په نشر کې نو چې دا دومره مضبوطه مسله ده متقدمین ولې پرې خو مونږ دا غي نه جواب کو لکه مونږ نه منو دا خبره چې غنه په اخفاء د په هر حالت کې یو شان ده چې مونږ وایو اخفاء په نون ساکن او په تنوین کې چې اخفاء کیږي رسته ته غټ حرف رالو غنه به غټ هي رسته ته باریک حرف رالو غنه به باریک ځکه تاسو اوس واورېدل اے تاسو سوورې د چې په حالت د اخفاء کې د نون ساکن او د تنوین مخرج چرته لاړ شي هغه حرف ته قریب چې کوم سره اخفاء کیږي نو چې مخرج ال تلاړ ورسېدو غټ حرف سره مخرج نږدې دی نو د غټو سره سکی هم غټ شي او د باریک حروف سره د نو باریک حرف سره دام باریک اثر قبلې کنه لکه څنګه چې الف اثر قبول کو د ما قبل نه الف نه مخکې غټ حرف رالو الف موږ ډک وایو نو الف په خپل ادا کې د څه تابع ده د ما قبل نو اخفاء په خپل ادا کې د ما بعد تابع ده دا خبره رسو کو موږ جواب کو چې مخکې کتابونو کې نشته موږ وایو لا شک انهم جهابذه العلم اډر لوی خلکو دغه شک نشته خو ګوره کله یو بشر هغه خطا کیږي او کله هغه ته حق وینا څرګندېږي لکه به یو سړی به وایي چې را په دا مسله ستا په دې کتاب کې نشته دي دا معنا غو نه چې دا مسله در په شریعت کې نشته زما په کتاب کې ځکه نشته چې ما تر رسیدلې نه ده ستا په کتاب کې ځکه نشته ته په پوه نه وي رستو په خلق پوه شوی دي باغې ادراک کړی دی نو ګوره بشر کله مصیب وي کله مخطی وي کله حق ته ورسېږي کله خطا شي لکه امام مالقي قاف سره او ابن الجزري په باب باب الوقف په باب د وقف د حمزه او د هشام فی الحمزه چې امام حمزه په حمزه باندې وقف کوي امام هشام چې په حمزه وقف کوي هغه حمزه چې په طرف کې راشي مخکې ته واو او یا دي زائد لك بريء النسيء او قروء امام مالقي ویل ویلا غیره د دې درو نه علاوه نور نشته ابن الجزریم ویلی چې ليس في القرآن په قران کریم کې د دریو نه علاوه نور نشتا او دی علماء ردی دا قران کې راځي دریون اته پاتې شو خبره پوهیږئ کنه وای نور نشته واته پاتې شو موږ اوس څه وایو چې وای نشته بس نشته نه موږ وایو دا ته پاتې دی هر کتاب کې وګوره ورستو خلکو پاغیس بلکه شروحات د کتابونو وګوره خو زموږ غونته خو نه کنه هغه خلک چې کتاب کې یو مسله نه نو مونږ ورپسې بده را دی وایي صحیح علما چې کله په کتاب تعلیق کوي نو ورله دعام کوي ها چې مصنف رحمه الله دې دې کې څه شوی دا ټکه ته خطا شوی دی یا دې دې کې پریخه دا ټکه نو په قرات د حمزه کې ګوره دری اون ده اوس خو موږ دا بنوایو چې دا د دې باب نه نه ده ځکه چې جزري صاحب ویلي دي چې نور نشته امام مالکی صاحب ویلي چې نور نشته نه موږ به حق ته رجوع کوو حق ته شرح د سقاوي وګوره اکثر شرح د بیتو کې دی او شعر او نسبت د د قراءت قاری ته ونکي دا نو چې دا قراءت د فلاني قاری دی ولي دا دای په نس معلومه خبره و چې دا فلاني قاری قراءت ته وی نه خلکو ته معلومي نو د دې وجه نه بعضي پردا معنا خو نه چې ګنې دا اوس چاته منسوب نه دی دا قراءت نو کاغی نه دي ذکر کړی صراحتا نو دا د دې خبرې دلیل نه دی رستو علماء دا غي ادراک کړ دویمه خبره غنه یو صفت ده غنه صفت ده نو دې سره بل صفت په وسکول صحیح نه دي تا دې سوال کوي ها څوک چې وای دا به ډک نه وي څه وای وای دا غنه یو صفت دی د سره بل صفت په وسکول صحیح نه دی چې هغه تفخیم او ترقیق ځکه تفخیم او ترقیق هم یو صفت ته ډکواله وای تفخیم او ترقیق د حروف د پاره دی د صفاتو د پاره نه دی غنه خو صفت ته په کې تفخیم راولي خبره پوهیږي کنه لکه تجوید والا څوی تجوید کې تاسو وای وهو يطاع الحروف حقها ومستحقها حروف تصور کول صفات ورکول دي نو تا خو چې کوم د چاته صفات ورکو غنی ته دي صفات صفات ته دي صفات ورکو د دې جواب دا دی لکه څنګه چې په درجه د اخفاء کې تغییر راځي نو داسې په غنه کې تغییر راځي درجات د اخفاء سو دي اخفاء په څو قسمه ده اعلى اوسط ادنى جواب دا دی لکه څنګه چې په اخفاء کې تغییر راځي نو په غنه کې مرাজি اخفاء ګور کله اظهار ته نږدې نو اخفاء ادنا شو او کله ادغام ته نږدې نو اعلی شو او کله درمیاني حالت نو اوسط شو ابن جني وي وذلك لا ينكر ان يؤثر الشيء فيما قبله من قبل وجوده د دین څوک انکار نه کوي کله یو شی موجود شوی نه دی او په بل شي کې اثر وکړو وې د دین نون ساکن دی دا وقات بعد الباء قلبت النون میمن اے ما تو وره ينبتو دا نون نه میم جوړ شو که جوړ نشو د څه د وجه رستو ته بار اغلی بال اتا ویلی چې میم دې ته جوړ کلا دی ویلی نه دا او اثر پکې وکړو کچر تدا باندې ورستو تب یوم ویلې تب سوی یون ولې اثر پکې باو کو کو نو کو کله یو شی موجود نه په بل کې اثر کوي دا چې میو قبل لا قاف ته ویل نه دی په نون کې اثر وکړو دی وی وی تفخیم دا نطق د په حرف مفخم ته چې دا غو نه ډکه تفخیم شو ډکواله شو دا تا تکلم کو په غټ حرف په داسې طریقه چې خله ډک شي په حرف باندې نو که غنه دې ډکه ک په شان د غټ حرف نو غنه به څه شي صوت مبالغ فيه په دې کې به مبالغه وشي او دا به داسې شي لکه د حروف الاستعلاء حالان کې دا نون چې اخباب کې کیږي دا حرف مستقل دی څه شی دی دا دا حرف مستقل دی معنا دا باریک حرف دی ابن الجزري ذکر کړی فرققا مستقلا من احرفه سوال بیا کو کتا دا غنه ډکا ادا کا اخفا کی چې کوم غنه ده په دې څه دلیل نشته چې تا دا ډک کو جواب دا دی د غنې د پاره خاص مخرج دی او د نورو صفاتو د پاره خاص مخرج نشته او تفخیم په دې غنه کې چې کم راضي په دې اخفاء کې نو دا تفخیم د دې غنه د پاره د حرف د پاره نه ده چې ته حرف غټ شو دا غنه غټ شو ته چې کله اخفاء کې आवाज خیشوم تلال شي کنه نو زمون کار اوس خیشوم سره دی حرف سره نه دی په خبره پوه شوي که نه نو حرف نه غټېږي هغه خیشومي اواز غټ شي او په دې کې موږ سره د متأخرین نصوص هم شته شیخ عثمان مراد په سلسبیل الشافعی کې وایي وفخم الغنة ان تلاها حروف الاستعلاء لا سواها دا مذهب د جمهور دی د مصریان علما او د شامیین هر چې قرا د هندستان او د پاکستان دی نو هغه شاذ او نادر دی وی ترقیق د غنی وکي مطلقاً بل موږ د دې غنې قیاس کو په الف الف دی ولډک کو کته مې الف زکه ډک شو چې څه شی دی مخکې ته غټ حرف دی قاف نو غنه هم ځکه ډکه شوه چې وروسته ته غټ حرف دی او ابن جني صاحب وایي حرف لا موجود نه دی په مخکې کې اثر کړی ګنې یوم بیتو کې دوی بدل کو دا نز د امام ابن الجزرین د پان نشر کې اول جلد 215 صفحه کې بل دا ده که اواز حلق او فم کې جاری شي یو اواز د په حلق او فم کې جاری شو نو دی حروف ته حروف مد وای حروف مد څه دي د حلق نشورو شي تر قری خالی سي پر دې درې راکې کنه فالف الجوف واختها وهي حروف مد للهواء تنتهي او کا حلق او خيشوم کې جاری شي نو دې ته سوې دې ته دې ته حروف غنه بیا وای اوس ګورا په دینون کې په حالت د اخفاء کې عمل لسانی باطل شو ته چې کله اخفاء کې بنون کې غوجه بالکل نه چلیږي میا قبل وجب اواکده الف په څه کې جاری وو د حلق نه را روانو تر خلې پورې الف چې دا کې باب څنګه به مثلا قالو قاف نه پته الف ته قا اواز جاری دی نو داسې په دې نون کې عمل لسانی باطل شو اواز په خیشوم کې جاری شو نو په جریان جریان کې یو د بل سره مرګره شو نو چې هغه سره مرګره شو د الف سره نو فاخذ حکم الالف دی نون چې اخفا پکې شوی حکم د الف واغستو فی التاثر بالمجاور د جاریو ته چې وبدل تن روان شي او جاری شي خپې بدل وندای کنه تا سره به خامخا لګي وب دا आवाज جاری او جاری په دې جریان جریان کې الف د ما قبل نه تو واغستو اثر دې قبول کو او باقی د اقبا د ډکوالی خبره به دا صرف د غنی تفصیل کو بیا غنه مختلفو طریقو سره راځي کله په ادغام کې کله په اخفاء کې داغه بخپل ځکه وضاحت کو حاجی دغونې خبره تقریبا اختتام دوره دی دا سوره وخوشو ان شاء الله دینه پس صفات شروع کو لګو وخت پس تاسو راځي